دا دسی کلمه ده چې په دې باندې چا عمل وکړو چا دا خپل کړه نو د دې ټولو کائنات سره جوړ او شولا او دی سړی والتا دی کلمې والا انسان ته په دې ټولو کائناتو کې هیڅ مشکل نشته دی د چې کم زه تم تل غواړي نو رسیدې شي او هغه څوک چې دا کلمه خپل نه کی د دې الټا بل کلمه هغه کلمه خبيثه ده بیا د دې ټولو کائنات الټ او ضد ده دا غي مثال الله ورکړل دی فرمایي الم تر آیت نګوري کیف ضرب الله مثلا سرنګ بیان کړی د الله مثال کلمتن طیبتن د کلمې طیبې د پاکي کلمې کشجرتن طیبتن پشان دا ونی ده پاکي اصلها ثابتن چې دا وی جړ په زمکه کې کلکی دي وفرعها او دا وی سانګي خوري دي په سماي په اسمان کې تؤتی اکلها ورکی میوه خپل کل حین هر وخت باذن ربها په حکم در خپل ويضرب الله الامثال للناس او بیانی الله مثالونه د پاره د خلکو لعلهم يتذكرون دې د پاره چې نصيحت واخلي ومثل كلمه خبيثه او مثال د کلمې خبيثه یعنی د فاسد عقیده چې شرک دی کشجره خبيثه په شان دغه خبیثې بدذاته ونې دی اجتثت چې هغه اوچته کړی شي وویستی شي من فوق الارض د پاسه د سطحې د ځمکې نه ما لها من قرار نشته دی له نه د هغې دپاره هېڅ څه قرار او څه استحکام په دې ځای کې د کلمه طیبې مثال د یو شجرې طیبه سره ورکړی شوی دی هغه ونه هغه پاکیزه ونه چې داغه جرړې پسمکه کې بالکل خخې دي او څنګه اسمان ته چې کم ځای تر سوال غواړي نو رسیدلې دي ستر رکاوټ ته نشته دي او بیا داسې جرړې دي چې جرړې مضبوطې دي او څنګه هم ډېر لری لری پورې رسیدلې دي او بیا دا میوه دا ونه ده هر وخت پر میوه ور کوي او پورا پورا ور کوي څه کمه نه کوي په خپل میوه کې او مثال دا هغه ونی دا هغه خبيثي ونی چې د کلمه خبيثه سره الله مثال ورکړی دی ان د کلمه خبيثي مثال په شان د هغه خبيثي ونی دی چې هغه د زمکه د سر د پاسه ای خصوصو کې د زمکه په سر د پاسه نه پریږي او چته کې ولري گزار کی ذکر هغه نه میوشته او نه سخورشته مزه او نفع خو لا سکه نقصان زیات دی نو خلک چې چرته دا ګوري نو بعضی بوټي شته کنه په زینو کې پر غرونو کې ساروی هم نه خوري غنو والا بوټي دي دا غي پانی ساروی هم نه خوخي دا غي بوی هم نه خوي دغه بوی کی او به خوریم نه نو خلک د غیا د زینا د وقود زینا چې دا بوټي پکې ني نو اوچتی کې دي جنا نه گزار کی چرته نو مثال د کلمې طیبه کلمه طیبه سره کلمه د لا اله الا الله عقیده د توحید دا د سې عقیده ده چې د دې جرړې مضبوط دي بنیادونه مضبوط دي او دا چې څوک خپل کی نو ګویا د ټول کائنات سره د ضرور وشو دا ټول کائنات د کلمې د توحید مطابق روان دي او دیم د دې مطابق روان شي نو د دې کلمې جرړې مضبوطې دي او څنګه په ټول کائنات کې خوري دي هر ځای تر رسیدلې دي او چې کومه کلمه یې خبيثه ده د دې نه پس مکه کې جرړې شته دي او د بره څه حیثیت شته دي نه یې نه پښته دي نو چا چې دغه وند سو کېناس دا کلمه او دا عقیده دا فاسده عقیده خپل کړه نو د دنیا په دنیا کې څه جرړ شته دي او نه د آخرت کې څه زشت دي نه په دې کائناتو کې د خورې دوه څه زشت دي او نه څه پیدا شته دي یثبت الله الذين امنوا ثابت کی الله مستحکم کی الله هغه کسان امنو چې مؤمنان دي بالقول الثابت په قول ثابت باندې چې هغه کلمه د توحید د فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې او فل اخره او د دې ژوند د دنیا نه بس چې کومه مرحله را روانه ده د اخرت چې کومه مرحله ده د قبر مرحله ده نو په قبر کې هم ثابتې ويذل الله الظالمین او گمراه کوي الله ظالمان ويفعل الله ما يشاء او کوي الله غس چې خوښ شي دا تثبیت تثبت چاته ور کوي ان په دنیا کې هم دا کسان ثابت قدم شي او چې کله قبر ته ورسې نو قبر د آخرت د منزلونو نه لومبی منزل دی او د دې مثال داسې دی لکه مجرم یا ملزم چې پولیس والا ونیسي نو هغه اول ځل چرته بیایي د عدالت د فیصلې نه مخکې مخکې حوالات ته بیایي او په حوالات کې ساتي او په دې حوالات کې هغوی دې ملزم ته ګوري که دا ملزم با عزت سړی دا ښه سړی په دې معاشره کې په نیکۍ مشهوري نو دا پولیس والا ولداران تاړداران نسی چو بلبل دا اوس ډېر ښه سلوک کوي ډېر په ښه طریقې ساتي ډېر په مهربانۍ او شفقت سره رویه کوي او چې دې چرته قاتل دی یا رهزن دی یا بل داسې غلط سړی دی نو هغوی کوټه کې دته تیاري چې څنګه ورځي نو په احترام یې دم نه بیایي بلکې د سټ کې ولا یو سوک ورکي یو سپېړه او دن نه نه باسي یو څو لته مولا ورکی او دن بیا گزارونه دی دا وی بد خبرې دي شرمول دي رسوا کول دي دا تر کوم وخت پوري تر هغه وخت پوري چې عدالت ته کاروایی برابر نشي نو چې دې ټول فایل برابر شي د پات ولګي دا ټول کاروایی مکمل شي نو بیا عدالت ته خبر وړاندې شي نو عدالت چې بیا څه فیصله وکړي نو اصل فیصله هغه دا د آخرت عدالت به کله لګي هغه به لګي چې دا ټوله دنیا ختم شي دا ټوله دنیا او دا د دنیا کې د څومره کارونه چې خلکو کړی دي د دې ټول خاص سرات او بد سرات هم بند شي ختم شي په دنیا کې بدله کې دي نشي د دنیا د مرګ نه پسم فورن بدله نشي کېدی یو سړی مړ شو نو څه چې د دې صاحب کتاب خلاص کې کنه نشي کېدی کسره سوالو کې دا دومره وګت پروسس ولې دی دا لوی پروسس دا سره دلته بیا به مړ کېږي بیا په قبر کې په قبر کې به دومره انتظاری الت سزا او جزاء او سجدي دالت دي بیا به دغه نه پس خلک را پاسي دا دا ولې دي دا عقل وایي چې ضروری دی یو سړی دی ام په دې ځای کې اوس یو کار کړی دی مثلا دا درس قرآن مجلس جوړ کړی دی او د ټولو خرچه برداشت کړ دا خلک راغله قرآن زده کو دا یو سړی دا کار کړی دی قرآن زده کو او دا هر یو وزي لګیا دی خپل خپل ځای کې دا قران بیانې دلته انتظام یو کس کړو کړ دا خبره خورا شو دیو دې ځای کې سلو زر کسان نه په دې ځای کې یو زنانه د چاغي قران زده کو لاړه او هغه بل ځای کې لاسو ته وخودو هغه لاس واړه خورې شو بل ځای کې وخودو او ټول دنیا تر اخر خور شو سمره نیکی چې کیږي دته کې اجر دی کنه یې څه پکې پکار د عقل وي او الله مو چې دا دته ملاویږي نو د چې دغه نن څه خپل بدل ورکړو څومره ډیر چې نام ورکړي نو داغه د نام هغه کار خلا روان دی کنه داغه عمل نامه خلا کولاو دا خلا ډکیږي نو دې مړم دې خو د اعمال کتاب کولاو دې او د اجر مستقل لیکل کیږي بده کې ته صرف یو کار کړو خدا ټول سلسله هغه د وجن روان شوې دي نو د بدل دلته پروس نشي کېده یو سړی غلط کار کړي بد کار کوي نن د میوزیک یو کیسټ ریلیز کو یو کیسټ سره د میوزیک سنټر والا دا ډېر لوی ظلم دی دا خلک چې کوم دا کارونه کوي یو سیډي ریلیز کړه دا یو کیسټ ریلیز کو او دا لس کاپیانې ته وشو بیا دغه نشل وشو دغه نس د د هلاکت د پاره د جهنم ته تو د پر دا یو کیسټ هم کافی دی که سړی ورته دا وایي یو خبره بل مرته وږي کنه دې خلکو تراسي خبره راغله تاسو دلته مشران خلک استندي د خلک چا چا چې دا دکانونه په دې علاقو کې کړي دي په دې ښارونو کې زموږ د کورونو خوا ته نو که دلته یو جرګه سړی ورشي او دا ورته ووایي چې تا سره د قوم زیاتې څه کړی دی یعنې ستا پلار چا وژلی دی د خلکو دې کلي والا دې علاقې والا ستا ځمکې قبضه کړې دا ستا سره بل څه ظلم کړی دی ستا سره اخر څه زیاتی کړی دی چې ته دیو له سزا ورکړې د هغې او تا دا دا پسې چاړې راوړې او د سټ د طرفه زموږ ماشومان زنانه نارینه دا ټول له هلاک کړ دا سیډیار دکان چې چا کړی دی دا فحش سيزونه چې خرڅي دا میوزیک کې سټي چې څومره خرڅي دا اډیو سنټر والا دا ټول څه دا ویډیو گیمز والا ته چې ته لوګان نشي خرڅولې ته کپڑا نشي خرڅولې ته سبزي خرڅوا ته دال خرڅوا ته بازار کې بل څه کار شروع کا نو ته دا ګم تا راوړل نو تاسو د قوم ظلم څه کړی تر دا زیاته وخه دا زموږ د خلک کله موږ را بیدار شو نو دا هغه ګناه نه دی یوازې تباکل خو موږ کنه زبر خو موږ کړو چاړي خو موږ پسې راغستلی هغه پیسې ګټي ځان لا نو د دې ته بل کار موږ بل سره مزه وکړو بل څه کار شروع کړ خاصه د مثال مرکو د د قبر او د آخرت چې د یو کیسټ ریلیز کوز دا سره د دې په زرګونو سره جوړ شو دا سړی له اوسه سزا ورکړي چې مړ یې کې پوره سزا نه ده د مړ شو دا غي نه پسم د کار لا جاری دی کنه دا به اله پوره کیږي چې دا ټول سلسله بند شي دا چې چا خپل سلسله شروع کړې دي دا هم سټاپ شي بالکل دا چا بدی شروع کړې دا هم سټاپ شي مکمل ورسره ختم شي او دا سه اثرات چې په دنیا کې خوريږي دا دنیا مراد شي دا ختم شي سره د دې نه پس عقل وایي چې حساب کتاب اوس بسې کیږي پوره پوره بدله به اوس ملاویږي تر هغه پورې دا د حوالات غونې ژوند دی دا ټول په انتظار دي نو نیکان په سولتونو کې دي او بدان په تکلیفونو کې دي خو اصل فیصله به اله کیږي چې قیامت قائم شي دا الله عدالت ولګي او په دغه عدالت کې بیا فیصله وشي نو اصلي فیصله به هغه وي نو دا خو عقل وای چې دا قبر د ځان د حوالات سیستم ضروری دی او قران کریم کو اشارات کړی دي په احادیثو کې معتمد احادیث د اویا صحابه نه د عذاب قبر تصدیق کی روایات موجود دي تفسیر ابن کثیر د دې یثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت د دې آیت په ذیل کې سلويخ سلويخ صحابه صحابه اقوال ذکر کړي احادیث باقاعده روایات دا په خپل د عقل تقاضا ده الله تبارک وتعالى دې په دا مرحله کې موږ ثابت قدمي راکړي الم تر آیت لګوري الى الذين كسروا تبدلوا نعمت الله چې بدل کړی دی نعمت د الله کفرن په کفر باندې واحلوا قومهم دار البوار او دیو رسوله د قوم خپل نازل کړی د قوم خپل دار البوار هل د هلاکت کوړه هغه خلک هغه لیډران چې هغه په دنیا کې خلک د جهنم په لار باندې روان کړی دي یو هغه لیډر دی چې د جنت په لار د دین په لار خلک روان کړی دي هغه بدبخت او بدقسمت خلک هغه مشران د قوم چې هغه قوم روان کړی دی د جهنم په لار باندې چا قومیت په لار چا د لسانیت په لار چا د وطنیت په لار چا د بل کوم عصبیت په لار باندې چا د خپل مفاد په طرف باندې ټول قوم په غلط سر کړی دی په غلط لار روان کړی دی نو دا څه کوي دا دا قوم هلاکت ته بیایي د قیامت پر د پیران خبره تیر شوې ده کنه یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار د خپل قوم نه د قیامت پر ورځ مخکي او د جهنم ورته به ورغورځي نو څومره لیډران چې دي د ګناه او د گمراهۍ لیډران دیو به مخکي او دا څوک چې دنیا کې ورپسې او په آخرت کې به ورپسې او څوک چې په نیکۍ د نیکۍ په کار کې تللی دي په نیکو خلکو به ابتدا کړی دا نو په آخرت کې هم دا وې سره نو چې په آخرت کې د ملګرتیا لپاره څوک خوښ دی په دنیا کې حق خوښ کا نو کامیاب بشي دا خلک چې دیو د الله نعمت په کوپر بدل کو او خپل قوم د هلاکت دې ته ورنېستو جهنم چې هغه جهنم دې اسلونها دې ته بدنوځي و بئس القرار او ډېر بد ناکار ټکانه ده وجعلوا لله اندادا دې ګرځولي د الله لپاره شریکان ليضلوا عن سبيله دې لپاره چې ګمراه کې خلک واړی خلک د الله د لارې نه قل ورته وایي تمتعو پیدا واخلي فإن مصيركم إلى النار يقينا استاس رجوع إلى النار اور طرف تدا قل ورتو كل عبادي الذين آمنوا هو يا زماغ بندگان تجي ایمان راوړل یقیم الصلاه چې مونږ د قائم کی و ينفقو او خرج دي کی به مدارس نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دیو ته سرا پټ و علانیت نو ښکارا من قبل ان ياتي يوم مخکره دې چې راشي او رز لا بيع فيه ولا خلال چې نه په پاګي کې خرید او پروختي ولا خلال او نه په دوستي الله الذي الله غزاد ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکا وانزل من السماء ماء را لګری د اسمان نو او تابع کړی دي تاسو لپاره نور سپوږمۍ دا ایبینه چې لګاتار روان دي دا ایبینه مسلسل همیشه لګاتار روان دي خدا وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دي تاسو لپاره د شپه او ورځ دا تابع کړی دي تاسو نه سره وي چې مونږ را شپوس بدلول وړو بدل بشي دا نور سپوږمۍ مونږ لګ بدلول وړو بدل بشي نه بدليږي دا تابع کړی الله د خپل ځان دی خو تابع کړی دي تاسو د پیدې لپاره کله زمون تابع کړه نو خدای خبر چې موږ درې وختونو سره سکړی و د شپې او د ورځې سره هم سکړی و دا موږ کم تر ته اړول راړول او یو براتله دا وخت به شپه او ورځ له ورځ به شپې لوړل او نور به د ورځې زیل د زیل وړول سپوږمۍ به بل ځای ته وړل خدای خبر څه به وسره کول نو دا معنا دا ده وسخر لكم الشمس والقمر تابع کړی دي ستاسو د پیدې لپاره تابع راغلي خو د کار ستاسو د پیدا ستاسو ده واتاکم من کل ما سالتمو واتاکم او درکړي تاسو ته من کل ما سالتمو هر هغه شی چې تاسو غوښته دي نو ډیر څه موږ نه دي غوښتي کنه موږ کې چا ځان لپاره دوسترګي غوښتي وي چا دولاسونه غوښتي وي چا دوغونه غوښتي وي ځکه کله یو سترګ چې کار نه کوي ګن پرندش دبل کار کوي نو کوم ته یو ستر غړا کړی وي نو موږ ته به سپته نه لګیږي چې دوه خې وي پته نه لګیږي موږ ته دا چې چا اوس یو سترګه خط خراب شي نظر یې ختم شي نو بیا وته پته ولګي چې دوه سترګې ضروری دي خو موږ دعا نه وکړه کنه موږ مطالبه نه وکړي موږ د دوه لاسونو نه وکړي کله یو لاس را کړ موږ بل یو بل ټول کار نه کول او دا نه دا پته نه و چې دوه لاسونو کې څومره پیدا دي دا وګونه دوه دي کنه نو کله یو وګم سره خوري کنه خبره خدا چې یو وګم شي بیا پته لګي چې دا یو نه وي نو دا کار دې نه کوي چې دوه نه وي نو دا ست دا غاخونه کله چې دا جامه یو هم را کړې نو کار به کېده مونږ ته پته نه لګي چې دوه جامې ضروری دي دا یو طرف ته بل طرف ته دواړه پکار دي دا سپېږمې کې دا دوه سوري پکار دي دا ټول سیستم چې بدن څومره الله جوړ کړی دی د دې یو موږ دعا نه وکړي موږ مطالبه نه وکړي په دې ځل څه فرمایي من کل ما سالتموه من کل هغه شی چې تاسو غوښتل د دې معنا دا ده چې هغه شی چې تاسو فطرت داغه تقاضا کوله هغه تاسو درکړی دی تاسو طبیعت او فطرت څه شی تاسو د ژوند د پاره څه شی مطلوب واغی ته نو الله تاسو درکړی دی څومره وسایل چې پکارو په دې بدن کې هغه ټولې د تفراهم کړې دي او د دې بدن نه بهرم دا وبو هوا ور دا خاورې دا زمکا دا ونی بوټي دا سچې دي الله که یو غله پیدا کړو چې دا یو غنم خوري کنه نو موږ ته څه پته لګیږي چې وربشم شته دي جوار شته دي او ویجم شته دي او دقل نه شم شته دا خدا ټول تاسو فطرت تقاضا کوله دا غوخه پکار وکنه نو غوخه د پاره بس یو شی پورو یو قسم ساروی و خوري خو نه ستاسو فطرت او طبیعت او جبلت چې کوم تقاضا کوله دا غي مطابق تاسو ته هر څه درکړي دي نو موږ دا نه غوښتو چې موږ چرګان خامخا پیدا کړ چا دا مطالبه کړې و چې موږ ته د وخت لپاره ګډان هم پکار دی او د ګډان ګډ چې لمی لمور ګډ پکار دی او دا شی پکار دی دا موږ مطالبه نه وکړي موږ دا مطالبه نه وکړي چې ساروی دی او غالي او میخ دی او هغه کې پیزم د پاره دا غي نه دی بیا موږ شوملې جوړو ماستری او بیا غوړی دی دا چا مطالبه کړو چا دعا نه وکړي خدا هر هغه شی چې تاسو فطرت تقاضا کوله جبلت تقاضا کوله دا هغه دا درکړل او نعمتونه بیا دومره ډیر دي و ان تعدوا نعمت الله که تاسو شمار شمار کې نعمتونه د الله لا تحصوها نشي شمارل ان الانسان لظلوم کفار یقینا دا انسان ظلم دی بے انصاف دی او کفار ډېر ناشکر دی ظلم او کفار دو غری ظلم هغه چاته چې په خپل ځان باندې زیاتې کې د ګناه په ذریعہ باندې ظلم دی او کفار هغه چاته وي چې د خپل رب د نعمتونو نه انکار وکړي او ناشکری وکړي او ظلم دې تم وایي هغه څوک چې څوک په انعام وکي نو د انعام کوونکی په ځای د بل چا شکر ادا کوي نو د ته ویل کېږي ظلم او کافر هغه چاته ویل کېږي چې د خپل منعم او د خپل محسن نه انکار وکي بهر دا دوه معنی دي انسان ظلم هم ډېر زیات به انصاف دی او ډېر زیات ناشکر دی و اس قال ابراهيم او یاد کاوه چې ویل ابراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا ګور سوره بقره کې ما ویلو کنه انت دعا کړی دا رب اجعل هذا بلدا رب اجعل هذا بلدا امنا خدای دازه یو بلد یو خار وګرځوا دلته بل دعا کوي رب اجعل هذا البلد امنا دا کله دا خار امن والا جوړ کا دا ځکه هغه وخت خار بد شوی نو نو خدای دا ځګه خار جوړ کا دلته وایي اے الله دی زګي دی خار ته امن ورکا مطلب خار جوړ شوی دی وجنبني وبني ان نعبد الاصنام او بس کما لری کما زما اولاد ان نعبد الاصنام د عبادت د بوتانو ربي دا ابراهيم عليه السلام دعاګانې دي ربي زما ربا انهن اضلل كثيرا من الناس یقینا دی بوتانو ډیر گمراه کړی د خلکو نه فمن تبعني فانه مني نو چا چې زما خبره ومنله نو زمانه ومن عصاني او چا چې زمانه فرمانی وکړه فانك غفور رحيم نو یقینا تبخون کې مهرباني ربنا اے زما رب انی اسکنت من ذریتی دا دا غوخ دعا ده چې کله ابراهیم علیه السلام خپل بیبي هاجره او خپل ماشوم بچی اسماعیل علیه السلام په مکه کې پرې خو ده په یو خوشي بیابان کې روان شو ته نو چې اخوا ته لاړ نو دعا کوي ربنا اے زمونږ ربا انی اسکنت من ذریتی یقینا معوصل پرې مې خودل خپل اولاد بواد غیر ذی زرع په یو وادی کې چې هیڅ زراعت پکې نشته لري هیڅ فصل پکې نشته لري عند بیتک المحرم ستاره محترم کور خواته ربنا اے زما ربا دا دې د پاره ليقيم الصلي يقيم الصلاه چې دیو قائم کی منځ دلته په دې ځای کې فجعل نو ګرځو افئده من الناس زړونه د خلکو تهوی چې په شو سره راضي الیهم دیوتا ورزقهم من الثمرات او ورک دیوتا قسمه قسم میوي لعلهم یشکرون دې لپاره چې دیو شکر ادا کی ربنا اے زمونږ ربا انك تعلم ما نخفي وما نعلن یقینا ته په هیګه ما په هغه سبانه نخفي چې موږ پټو وما نعلن او تخکار کوي یې زمون په پټو وګورو په ښکار او ټول څخه عالمي وما يخفى على الله من شيء او نه پټيږي په الله باندې هیڅ شی په الارض نه پزمکه کې ولا په السماء نه په اسمان کې الحمد لله الذي ټول صفاتونه د کمال هغه الله لره دي وهب لي چې راکړي دې ماته علی الكبر سره د بډاوالینا اسماعیل اسماعیل او اسحاق علیهم السلام ان ربي یقینا زما رب لسميع الدعاء اوریدونکو د دعا دی رب اجعلني مقيم الصلاه اے زمون رب وګرځوا مال را قائمون کې د منځ ومن ذریه او اولاد زمانہ ربنا اے زما رب متقبل دعا او قبول کا دعا زمونږه یعنی زما دعا قبول کا عمل عبادت ربنا ای زمان غربا اغفر لی بخنو کما تا ولی والدی یو مور پلار زما تا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب او ټول مؤمنانو تباغ ورز چې حساب به ادریگی یعنی چې خلق به ادریگی دا حساب دا پارا نو غړول سترې خو بیرته پټیږي کنه نو دا به نه پټیږي دا طرف دا چې کوم سایډ راځي بس د پاسه سترګه پټي دا به نه راځي وافئدتهم هوا او زړونه دیوبا الوتون کی الوزیبا کله کله کله زړه مې راسي الوزیرانا نو زړونه براسي خيږي وزیبا قوته به نشي سترګې به پټې دوت تیار نه بقي براوتی وانذر الناس ويروا خلق يوم ياتيهم العذاب آیا تاسو هغه خلک نه چې قسم هم خوړل د دې مخکې په دنیا کې مالکم من زوال چې نه به تاسو د پاره څه زوال وسکنتم او سیدی تاسو په مساکن الذين ظلموا په کورونو په کړو د خلکو کې چې ظلم یې کړو ان پوسهم په خپل ځانونو هغه د نوح او د عاد او د ثمود ټول قومونو په خوا کې تیر دی وتبید لكم او ښکار شوی و تاسو ته کیف فعلنا بهم سرنګي کار کړو سرنګي کار نه کړو موږ په وی باندې وزربنا او بیان کړو موږ لکم تاسو لپاره الامثال مثالنا وقد مكروا مكرهم او یقینا دیو سازش کړو خپل سازش وعند الله مكرهم او دا الله سره تدبیر یعنی جواب د تدبیر د دیو جزاء د مکر د دیو و ان کان مکرهم او د تدبیر د دیو لتزول منه الجبال چې خو زیږي لریش دا غنه غرونه ان د دیو دا تدبیر داسې نه دی دیو ډیر داونه وکړل ډیر تدبیرونه وکړل لیکن د الله د حفاظت مخې ته دا ټول تدبیرونه د دیو ناکام شو دا کېدې شي دا چرته کېدې شي د دیو دا مکر د دیو تدبیر دا غرونه د خپل جنا خو دی خو کی نشي کوله دا د دیو مکر غر د خپل ځر نشي خوځوله نو د انبیاو شریعتونه چې کم د غرونو نم زیات مضبوط دي د غرونو زیات مستقیم دي د دیو په دې مکر او پرېب باندې هغه اخوا اخوا کې دي نشي او نه دې مکر دیو لتزول منه الجبال چې زائل شي دا غنه اخوا شي غرونه مطلب د اسلام خلاف چې څه سازشونه کیږي وقتی طور وسه خبره یي خود نقصان نشي رسوله فلا تحسبن الله مخلف وعده نو ته ګمان مکو په الله باندې مخالفت کوونکې د خپل وعده نه رسوله د خپل رسولانو سره ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله زبردست دی او انتقام غستواله دی یوم تبدل الارض غیر الارض فاورث بدل وکړي چې زمکه غیر د دې زمکه نه والسماوات واسمانون هم دغسی به ددین علاوی وبرزو لله الواحد القهار او دیو ټول وراخکارشی روبوزی د خپل قبرون د هغه ذات د الله مخ ته چې هغه واحد دی او غالب دی وتر المجرمین او ګوري به ته مجرمان یوم اذن په دغه ورځ مقرنین فی الاسفاد چې تړل شوی به په زنجیرونو کې پات کړو کې سرابیلهم د دیو کمیسونه د دیو جامع هذا بلاغ للناس دا بلاغ دی یعنی دا پیغام دی د پاره د خلکو ولی ينظروا به دې د پاره چې ویرول شي دی په هغه په دې سره ولی علمو او دې د پاره چې هغه پوه شي انما هو اله واحد چې دا الله یو اله دی ولی يذكر اولو الالباب او نصیحت واخلي خاوندان د عقلونو سورۃ الحجر مکی سورۃ ده د سوره یوسف نه پس نازل شوی دی په ترتیب د نزول سره د دې نمبر سلور په زوستم دی چون د دې صورت موضوع تنبیه د کافرانو ته او تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره د عام نصیحتونو نه او د وعظونو نه ربطه د سوره ابراهیم سره داره چې آخر د سوره ابراهیم او اول د سوره هجر دواړه مشتمل دي په فضیلت د قران باندې هغه تم هاذا بلاغ للناس دا قران پیغام دی لپاره د خلکو دلته فرمایي تلک آیات الكتاب وقران مبین الف لام را الله علم دې په مراد د دې حروفو تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دي وقران مبین او د قران دي ومن او د هغه چا لپاره هم لستون له برازقین چې تاسو هغوی ته ورکوونکي نه یې زه ورکوم دا انسانان نه سوا چې څومره مخلوقات دي دې له تاسو هغوی ته ورکوئ که نه زه یې زه ورکوم نو چې ګټه هم نه کوي د ځان لپاره او که حساب یې وکړي نو ستاسو نه ډېر هم دي دغه مخلوقات دې ټولو له زه یې زه ورکوم نو تا باندې څه غم دی چې ته دا خبره کېږه نه چې بړتي وي آبادي او دا خټه څه مسنون خمیره شوې وه نو دغه خمیره شوې خټې نه پیدا کړی د انسان دا خمیره شوې خاو خټې نه والجان نه پیدا کړی د مونږه پیریان خلقنا او پیدا کړی د مونږ لپاره من قبل دې مخکې من نار السموم دا ګرم اور د لمبو د ګرم اور نه وإذ قال ربك للملائكة أو يا كاوت ويل رسا فرشتوتا إني خالق بشرا زه پیدا کوونکی د یو بشر یم من صلصال من حمأ مسنون دا خمیره شوې خاورې نه دا خمیره شوې خټې نه فإذا سويته نو کله چې زه دې برابر کړم ونفخت فيه او زه بیا په دې کې وګې ووهم من روحي د خپل روح نه او نه دی ګوري په تاسو کې چې یو کس شا طرف ته ومزو حیث تؤمرون او زه هغه طرف ته چې کوم طرف ته تاسو ته حکم کیږي او دا حکم شنو چې زه شا طرف ته یا ورټول طرف ته او قضینا الیه او وحی کړو موږ دته ذالک الامر د دې فیصلې ان دابر هؤلاء چې جر د دې خلکو مقتول مصبحین تټ کیدونکي ده او وخت سره کې د دیو په خبرو په ذمه ده د ادو چې د نسواري کړه وي نخې راوړي کله دا راوړم د پیغمبرانو واقعات هم بیان شو او د دغه چې کوم واقعات بیان کړو د ابراهیم علیه السلام کیسه او د لوط علیه السلام کیسه چې هغه ته فرشتي راغلي وي نو دوی وایي فرشته دې راشي که نه نو الله مخکې ویلو که نه چې که چېرته فرشته راغله نو فرشته راځي سره د حق نه د حق نه مراد عذاب راوړي بیا نو تاسو اوس وایئ